الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الله د حق پرستو او د باطل پرستو بیان کوي دا دوه پارټۍ دي یو هغه ډله ده چې حق پسې سترګې وتلي چې چرته حق دی او پسې منډي وي یو باطل پرستی چې چرته کې باطلی او ګندتوبې دوی او پسې منډي وي د دې دوو ډلو مقابله ده واقعا داسې وه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو چې ایمان راوړو ابو جهل به پورې خندل ویزه لاړ ابو حمزه او خپې یو خوې دی د پلار او د نیکه لارې پرېښوه زه الحمدلله د پلار او د نیکه په لار باندې کلک ولاړم الله تعالی دا غي بیان کوي خدای په خیر کې حمزه چې د الله کم مقام ورکړي د حق پرس ابو جهل دا غخپو تم نشه رسیدي د دې دوو پاټو بیان کوي د حق پرستو او د نه حق پرستو او د دواړو صفاتونه بیانوي او ما او تا ته وایي چې وګوره ته کومه ډله کې کمه ډله کې یو په حق پرستو کې یو که په ناحق یو کې هسې خو موږ به وایو چې زه حق پرست یم لیکن د حق پرستو صفتونه دي دا درکې شته که نه د باطلو خلکو صفتونه دي وګوره هغه درکې شته که نه نو وایي افمن یعلمو ایا هغه څوک چې هغه پوهیږي او داغه کلک یقیني افمن یعلم ایا هغه څوک چې هغه پوهیږي او داغه دا کلک عقیده انما انزل چې بشک هغه سیز انزل الیک چې هغه را لېږل شوی دی تا ته من ربک د طرفه د ربستانه دا کم سیس چې الله تا ته د خپل طرف نه را لېږلی دی په دې دې پوهیږي چې الحق دا حق دی رسول الله ته الله سره لېږلی دی قرآن مجید احادیث ته دا قرآن هم حق دی دا احادیث هم حق دی دا د شریعت احکام نه دي دا فرایض او دا هر څه دا حرام په دې دی یقین شي بالکل دا حق دی نو آیا هغه څوک چې هغه پویږي او دا کلک یقیني چې دا کم سیس چې تا ته را لېږل شوی دی د طرفه د ربستانه په دې د د یقین شي الحق دا حق دی قران حق احادیث حق احکام د شریعت دا حق د چا په دی عقیده نو کمانو دا پشان دا غچا کې دی شي هو اعما چې غړون دی هغه نه د قران نه خبر دی نه د حدیث نه خبر دی هغه نه د دین نه خبر دی نه د شریعت نه خبر دی بل څه نه دی خبر دی او نن سبا داسې شته نن سبا الټه دي هغه وای کم سړی چې پویږي چې قران حق دی احادیث حق دی د دې علم حاصلول حق دی هغه لاندې درجه ولا دی او مونږ لوی درجه ولا یو دانی دا ګری به خریلی امنتو بالله بنورزی تاسو ته ووروي دا کوم لیډران چې دي نه تاسو امانت بالله واوروي چې تر ته وایې دا غوی د کور جون ته تاسو ګوره څنګه جون دي ټول سپو سره او دې دغه سره هغه برا پاس یره د مولیان داسې دی او د مولیان داسې دی مولا څه ته وایي د وطن خلکو ته نه وي خو چې کم سړی په قرآن خبري هغه وي دا حق دی احادیث باندې پوي کې دا حق دی ای پورې وخند اولو الالباب خاوندان د خالص عقلونو اولی الالباب خاوندان د خالص عقلونو الکه خالص او سوچه عقل د چا دی زویم زما دی توی زما دی الله راته یو سو دغه کوي نخې وي د دې نخونه معلومیږي هغه اولو الالباب سوق دي الذين پیل صفت دا هغه خلق دی یوفونا چاوی پورا والی کوي بعهد الله په وعده د الله اولو الالباب هغه خلق دی پیل صفت چې هغه د الله په وعده باندې پورا والی کوي الله سره چې کمی وادي کړي هغه وادي باندې پوره والی کوي مثلا یو مشهور واده ده په ازل کې زمونږ ارواحانو او ساګانو د الله سره کړی ده الله وته سوی الستو بربکم د ټول سوی بلا یا دا یا دا د شدامن کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله من وعده د الله سره وکړه چې رب استاد فرایض په پابندی کو استاد حرامونه بزان ساتو دا اوس د الله وعده دی په دې خپل وعده باندې پوره والی کوي یوفون غوی پوره والی کوي بعهد الله په وعده د الله ولا ينقضون الميثاق واغوی نه ماته یغه کلک وعده الله سره چې کوم د ایمان د اعمال وعده کړی دا غنه ماته دا یو والذین دویم صفت او خاوندان د عقلونو هغه خلق دي یسلون چې هغوی یو ځای کوي د وصل نه جوړ دی والذین او خاوندان د عقلونو هغه خلق دي یسلون چې هغوی یو ځای کوي څه شی ما امر الله به هغه چې الله امر کړی دی په هغې ان یوصل چې هغه یو ځای والی دی الله چې د کم خبرو د یو ځایوالي حکم کړی دی دوی یو ځایوالي کوي مشهور یو ځایوالي دی سله رحمی الکه په رشتو کې کټۍ مکوي پلار او زوی دی د دې منځ کې رشته ده دا برقرار ساتي ښه پلار له پکارو چې د زیوالی رشته برقرار کی او زوی له پکارو چې د پلاروالی رشته د رورولې رشته رونو کې سره لکه دا د رورولې رشته په ځمکو مکټ کوي یو جیب ځمکه وي یو کور به په هغې به رورولي کټ کی نه الله امر کړی دا دغه کوي دا یو ځای کوي مشهوره دغه د صله رحمي بلکې دا دی چې ټول دی کې راځي یو ځایوالی د آدم علی السلام نراواله تر د جناب محمد رسول الله پسې د الله حکم د دا ټول پیغمبران سره په یو لار کوي فرق پکې مکوي چې نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض د آدم علی السلام نه تر د پیغمبر اسلام پورې دا ټول سره یو ځای کې چې په ټول ایمان کتابونه دانه چې دا منم دانه منم په ټول ایمان دغه سي الله او پیغمبر الله منم پیغمبر منم دا نه الله منم پیغمبر نه منم دا ټول سره یو ځای بلکې دا دی چې د ایمان سره بزرگان وای د ایمان سره اعمال یو ځای کې دا نه چې بس ایمان مې راوړی دی موز نه کوم ایمان مې راوړی دی روژه نیسم ایمان سره خپل اعمال دغه کې یو ځای کې یسلونا چې هغوی یو ځای کوي ما امر الله به هغه چې الله امر کړی دی په هغې ان یوصله چې هغه یو ځای والی دی او دریم صفت ویخشون ربهم هغه یریږي د خپل رب نه خشیت یری ته وایي خو هغه یره دا د غره د ځناورو نه یره نه یا د دشمن نه نه خشیه هغه یری ته وایي چې د چا د عظمت د وجې او د چا د قدر او د احترام د وجې چا نه یریږي دې ته دغه وایي لکه مسلمان د الله نه یریږي دا شاګردان نی دا د خپل استاد نه ډیر یریږي یا دا مریدان چې دی د خپل پیر نه یریږي نو هغه د محبت د محبت او د عظمت د وجې دا د محبت او د عظمت د وجې نه چې یری دې ته خشیه وایي یو هغه د دغه د وجه نه د روب د وجه نه هغې ته بیا خوف وي ویخافون او دوی یریږي سوء الحساب د بد حساب نه پر یریږي سوالونه کوي چې رب د بد حساب نه مساتي دا تاسو ویلو بد حساب سي مناقشه هغه پلانې کار دی ولې کو پلانې دی ولې کو خکلی حساب دا دی پلانې کار دی کړی دی پلانې دی کړی دی پلانې دی کړی دی زه درته مې معاف کو دا آسان حساب دی حسابا یسیره او چې مناقشه پښتنه دا سخت حساب دی والذین او دا اولو الالباب هغه خلق دی صبر او چاغوی صبر کوي صبر صبر په عبادت کوي صبر د معصیت نه کوي صبر د شکایتونو نه کوي خدا د څه لپاره کوي ابتغاء وجه ربهم د پاره د طلب د د رضا د خپل رب واقام الصلاه او بل لا دي شاغي او درې مونږه الکه د مانزه اهتمام کوي د مانزه بیل بیل پرزه هغه صحیح صحیح کوي واقام الصلاه او هغه او درې مونږه وانفقوا او هغه خرج کوي مما د هغه مال نه رزقناهم چې مونږ ورکړي دی هغه ته دا کم مال می چې ورکړي دی د دغه مال نه دوی خرج کوي څنګه خرج کوي سرن پټ و علانیتا خکارا دې ته نه ګوري چې دا پټ دی او کدا خکارا دی خو چې چرته د ضرورت من ضرورت راشي به دې ولا درز ور کوي معلومه شو دا خبره چې تاسو صدقه کوي کپټه کوي ام یجوزو او کخکارا کوي هم یجوزو صرف دومره دی اکابر وی چې فرض صدقه واجب صدقه کپټه کوي هم جایز دی خو بهتر ښکاره ده زکات ورکوي ښکاره ورکوي صدقه الفطر ورکوي واجب د ښکارې ورکي چې ښکارې ورکي نو بل به هم ورکي بل دا چې ښکارې ورکي بل به باندې تهمت نه لګي چې مړه پلانې زکاتونه نه ورکي بهتر ښکاره ده نفلی صدقه بابا دې مړ دی هغه پس نفلی صدقه کې نور کې کخکاره کې هم صحیح ده خو بهتره څه ده پټه چې ریاکاری پکې نه راځي دنیا ته خیال لري په نفلی صدقه کې بهتر څه دی پټ په فرض صدقه او واجب صدقه کې بهتر څه دی ښکارا مزاری استاد دلته یو نکته بیانوي وای دا پټ مخ کې کو او ښکارا یې رستو کو دا ولی وی پټ چې دی نو د چا سره مناسب دی د نفلی سره کنه او ښکارا د چا سره مناسب دی د واجب سره وی د زکه مخکې کو چې فرض صدقه اخو چرته کال کې یو ځل راځي او نفلی صدقه دا ډیری د دې وجنه چې دا کم شی ډیر هغه مخکې بیان کو سرن مخکې بیان کو د علانیتن رستو بیان کو دا د دې علماو جواب دی او دا بزرګان ای بل شان جواب ورکړي هغه وایي چې دا سرن مخکې که زکه دا د واجب سره تعلق لري او علانیتن رستو که وی دا د نفل سره تعلق لري ما وی د بزرګانو بیل مزاج دی اغوی دا وی په مسلمان باندې ګوري زکات نشته په مسلمان سړی باندې زکات فرض نه دی تاسو به ولی په مسلمان څنګه زکات راځي مسلمان زکات خو علی راځي چې سړی سره مالي مسلمان خو چې هلته مال ګټي نو احتیاط کوي بازار ته خلک چې راشي نو سل روپۍ وګټي او دی احتیاط کوي پنځوس وګټي خبیا چې ځي نو خلک خپلو بچو له شي نه اخلي دی خو مسلمان دی پیغمبر صم سوی مسلمان هغه نه دی چې په خپله خوري او د بل بچي ناری نو دی بیا سوداګانې خپل ځان لم کوي او دغه لم کوي ګاونډیانو لکه نو ګټلې 50 دی او چوړې مال د شپېتو یوړو نو په داسې طریقه به مسلمان پیسې چرته را دغه کی مؤمن من حیث المؤمن چې دی د بزرګانو دا دغه دی هغه باندې زکات زکه نه دغه کیږي چې هغه ته پیسې نه دغه کیږي جمع کیږي نو د دې وجه نه د نفلی صدقې خو هغه کوي په خو باندې السیئه بد مقابله د بدو کوي په خو مقابله د بدو په خو دو مطلب دی ابل ورځ د پلانی کاکا خیراتو تا ته جواب نو درکړی ته ولا چراشه تش خیرات ته ولا جواب ورکې راشه داغه خیرات او تعالی مجمع نه ورالیږلی او چې تاسو تا خیرات یې ته ولنه دغه کې ورولېږي هغه د سره دشمنی وکړه تا وسره خېګړه وکړه دا دغه دی یا د فکای په خو باندې بد یو حدیث مضمون دی نن د خدای دې نه کی ګناه وشوه زر وپسې دغه وکي نیک عمل وکي نو سې دی وې دا نیک عمل را پاسي دا مخکنه ګناه سکی دفکی اولائک دق خلق چې دی لهم شته دی دا غوی د پاره عقبت داري آخري انجام د کور د آخرت هغه څه شی دی جنات او عدن چې هغه جنتونه د همیشه اوسېدو دي یدخلونها دا نیکان خلق باغې ته داخلیږي د یو نعمت ورپسې بل نه دی دا بزرگان او نیکان چې دا صفتونه چې جنت ته ور داخل شي چې ګوري پلار بم وپسې ورشي مور بم وپسې ورشي دا رونه او خزه بم وپسې ورشي وای تاسو د کم زین را لې دلته وی دا ستا د وجه نه رالو دیندار سړی چې بزرګي او نیکی او هغه الله لوی مقام د جنت ورکي چې د مور او پلار صرف مسلمانانی صرف نور اعمال کمی د د د خوشحالولو د پر الله پاک شه دین او د مور او پلار مغلوی زیت بوزي ومن صلح او هغه څوک چې کم نیکانی والملائکه ملائکی چې دی يدخلون علیهم دا بران نوزی په دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه او ورته به وی سلام علیکم سلام دی پتاسو دا تاسو ته چې دا نن کم جنت ملاو شو دا ولی خلکو به ټي ویګان غږول تاسو به صبر کو چې نه تاسو به د خلکو به غټې غټې موبایل ښځو لا غشتې وي او زامنو له تاسو به صبر کاو چې نه بچو دا شینه نشته نه ښځو دا غټې موبایل نشته بما صبرتم په سبب د صبر کولو ستاسو فنعم عقب الدار نو ډیر خدي اخري انجام د کور د اخرت اوس راشه دی بلې پاټې له چې دا ړاندې دي والذین او هغه خلق ینقضون عهد الله چې هغوی ماتوي وعده د الله من بعد میثاقه پس د کلکولو د هغې نه ویقطعون او هغوی کټ کوي ما امر الله به هغه چې الله امر کړی د هغې ان یوصله چې هغه یو ځای والی دی دی خلکو نیکانو خو دغه یو زیواری خیال ساته دوی نه ساتي و یفسدون فی الارض و هغوی بد عملی کوي په ځمکه کې اولئک دغه خلک چې دي لهم اللعنت وي به د هغوی دپاره لعنت لرېوالی د الله د رحمت نه ولهم او شته د هغوی دپاره سوء الدار بد کور د آخرت بیا مسله د کافرو به فخر کو چې موږ په حق یو زموږ مال زیات دی زموږ دولت زیات دی وی الکه کثرت د خوراک دا دلیل د دې مګر زوی چې د الله ته محبوب دی الله یبسط الرزق الله پر خیر رزق لمن یشاء هغه شاله چې دغه خوخه وشي کله مؤمن لبی اندازې ورکی کله کافر لبی اندازې ورکی و یقدر و تنگیه کله نه کله به بزرګي خو رزق به تنګي کله به کافر رزق به تنګي وفرحوا بالحیات الدنیا د مسلمان او د غیر مسلمان بیا فرق مسلمان نه دی هغه د دین په مسلو خوشحالیږي د دین په مسلو په دې فخر کوي کافران چې دي هغه د دنیا باندې فخر کوي ما موټر اغشته دی او ما بنگلا اغشته دی او ما دغه دی وفرحو دوی خوشحالی کوي بیل حیات دنیا په ژوند د دنیا دنیا سره ومل حیات دنیا نه د ژوند د دنیا فی الاخرت په بدله د آخرت کې الا متاع مگر معمولی سامان دی مگر معمولی سامان دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تهم و ترزوا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزم رضاش یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب زمون حالات درست کړي رب خپل کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوک پیغمبر علی السلام په حدیث هم پوي کې رب مونږ ډیر کمزوري یو رب دا کم کتاب هم شروع کړی د حدیثو رب ته مونږ له توفیق راکې په دې صحیح پوي کې د دې د عمل باندې عمل کولو توفیق مونږ ته راکې رب د قران او د حدیث اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت دنیا کې مونږ ته راکې مونږ بچو ته ورکې کورانو له ورکې په قبر کې مر بده د خیر برکت راکې پرز د قیامت خاص کر په میدان حشر کې را بده د خیر او برکت نه موږ مه محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سر ډیر خو کې الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپل بچو خوشاله کې په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ ملګری دي دا کوي سم مسلې دي ورته دعا وکړي چې هغه مسلې الله حل کړي الله پاک بغیر د تکلیف نه بغیر د شر نه حل کی سر ته ورسي دی بازار خلکو تم دوه کې دی قوم تم دوه کې چې الله د دین سره محبت پیدا کی زمونږ ملګری دی دا غوی بچی بار دی په سفر باندې دی هغه تم دوه کې چې د سره پاره تللی دی الله کامیاب کی روغ جوړ خپل وطن تراولي وصلی الله تعالی